مسله ذکر کې د جهاد او انفاق مسله د توحید تام شو د توحید شو تام شو اوس وی د دې لپاره څوکا جنگ وکا او د دې لپاره مال لګاو د دې زراواله تر سوره د تحریم پورې په دې ټول سوراتونو داوا یو ده جهاد او انفاق خو انداز بیان بدل دی حدیث یو شان ته بیانې نو مجادله بل شان دي اب کې بل برخو کې حشر بلا ممتحنه بلا نو صوب بلا نو جمع بلا نو منافقون بلا نو تغابن بل نو صلات کو بلا طریقہ دا چې کمنو نو قران کریم انداز دی سورۃ الحدیث کې ترغیب ال انفاق دی یو او ترغیب ال جهاد دواړه مسلې ذکر کړي سورۃ دوی تیری حواله ایسا حاضر پنځشتم نمبر آیات پورې دا سلی رښتما پورې په دې کې ترغیب ال انفاق په سلورو طریقو باندې سلورو طریقو سره وای مال په جهاد باندې ولګاو اوله طریقه و ما یاد کی دا مال خوستان نه دی دا خدای الله درکړې چې به کې مشر کړي نو څه څه چې کم نه وچته یې راخلاصې نه دا خدا الله دی دا الله ورکړه مال نه ورکړي نو دویمه طریقه لسم آیات کې زړه ټیک زړه تاسو نو پاتې کیږي نه نو چې پاتې کیږي نه نو ځان له مخ کې ولېګا کنه چې کم ځای ته روانه هلته ځان له ولېګا نو درېما مړا نازېګه په ما ځان له لې چې کمنو قرض تکا الله له څور کا قرض ورکا الله له سور کا خراب نو څلورمه طریقه انما الحیات الدنیا لعب و اته چې کمنو مشغولتیا ده آخرت په ځان لګټل چې نو ولې نه ګټي نو پنځمه طریقه یا رجی منګه ځان لا سلا یې خره سم مصیبت مصیبت لا سړی بیمار را بیمار شي نو جواب چې مصیبت راولي الله نو لري کول الله نشي لري کوي هم څوک الله داغه د لری کولو بندوبست هم چا کړی الله رب العزت کړی نو پنځو طریقو باندې ترغیب الانفاق برجوه الخمسه اول دنه مسله د توحید ذکر کړي هغه مسله چې دا غي د پاره د انفاق کیږي نو اول دنه هغه مسله ذکر کړي سبح یسبح دې سورتونو ته مسبحات وي سورتونو ته مسبحات وي اول با صبحای بیا چې کمنو سورته سوپنا نو سورته جمعه نه وي سبحو شي اشاره به شي چې مضمون څه شو بدل شو نو سبحا تر سورته سوب پوری ترغیب ال القتال له او یسبحو جمعه نه بلا دا غیر به ترغیب ال انفاق شروع شي خودل په دواړه مسلې دي زکه دای ژوند دی کول عمر کول کی آغا اللہ رے فارس بان قدرت والا آغا اللہ رے اول نو دا غینا مخی سیزو والا آخر او رستنه چې داغه نه رستو وسنوي وزار زور اور پاره رسول باندې والباطن او پر د سترګو د مخلوقاتنا او دنیا کې نشلی دي ذات غائب دي او هغه الله نه پاره سبحانه کوه ذات الله دې هغه ذات پیدا کړی اسمان او زمکه پښپا ورځو کې بیا برابر د باش باندې ایمان راوړی په الله باندې په پیغمبر اولنې وجه مارو لګاو دا تعالی الله درکړه دا ستان دی وان فی کوم ما جالکم ولګوي دا غنا چې ګرځولې تاسو رسو پات کړی شی مستخلفین نائبان ته دی کې نو هغه تان چې مار راوړل تاسو نه ان پکو او لګین دی له اجر لوی او چې تاسو لرا چې مار راړي په الله باندې او رسول را بلی تاسو لرا چې مان راړي پر خپل او یقینا اخذا میثاقکم اخذر تاسو نو وعده کما وعده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ان کنتم مؤمنین کی تاسو ایماندار هو الذی الله ریا غزاد تنزل علی عبدی تنازلی کوم نه په خپل باندې باندې آتم بینات آتونه چې کوم واضحه دا چرو با چې تاسو تیارو نه رڼا تا ته تیارو د جهالت نه او د تیارو د بخل نه ال نور رڼا د سخاوت تا وان الله بكم لرؤوف الرحیم او یقین الله له تاسو باندې خامخا تر کوم کې مهربان او چې تاسو سره الله تنفقوا فی سبیل الله چې تاسو لګی زموږه الله ته پاتې کیږي چې پاتې کیږي د نام د الله په نوم لګاوا او چې وی تاسو را چنه لګوي پلار د الله کې والله د پاتې الله دې پاتې کیږي الله سبحانه و تعالی کې کته وای چورې چې خدای ډیر راکړي بیا ولاګو د مصیبت په وخت کې او د تکلیف په وخت کې لګي لګول ډیر ثواب لري او کرات وخت ډیر ولګي څه فائدہ لا استوی منکم من فق من قبل الفاتح لا استوی منکم ندی برابر تاسو نه تاسو کو چې انفاق کړه د مکه د فاتح نه او جنگ کړه دا لوی درجه والي دا کسانو نه چې هغه لګول د مال من بعد او پس د فاتح نه او جهاد کړه د خواريو سره لو زالار خستا او الله پاک چې کوي تاسو خبردار دي دا سړی قرض ورکا مان ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک ته آکا چور کړو کې الله را ورکړه کیسا ډبل وی کې دل راو دل وی اجر لوی اجر عزت مند یوم تر المؤمنین والمؤمنات بیا ور په ترمان کې بشارت ولګو مال دا به قیامت پر ځبانی نوري او مال نو لګولې پار ته لګي په بینر باندې لګي په پوسټر باندې لګي او دارنګ چې کمنو په پټوانو باندې لګي پوټونو باندې لګي خو په جهاد باندې مال نه لګي یوم یقول المنافقون فاغر شوی منافقان کډیو زنانا پاردا کسان منافق دی صورت کې چاته وي چې الله په دین باندې او جهاد باندې مال نه لګي هغه کسانو ته چې مان راوړل انظرونا نستبس من نورکم وګوره موږ ته چې موږ رڼا حاصل کو تاسو رڼا نه موږ د نبی ټرای چارج کو ورته وویل شي ارجو وراکم زی واپس دې دنیا ته فال د مسنورا نو لټو ځان لرنا نو به ول شي د دې پمنس کې دیوال چې هغه د پاره وي یو باب ور باطنو فی راما دنه طرف دې کې به جنتی و ظاهرو او سامړه طرف دې کې من قبلی العذاب او ظاهر دې من قبل دې طرف نه العذاب عذاب وي ينادون هم دی وازونو کې مؤمنان تا ولې وې مونږ تاسو سره نو ولې مونږ تاسو سره نو زموږ نه غدکار کوم د مسلمانانو قالو نه وو توي بالا ولې نو ولکنکم فسنتم انفسکم تاسو ته کوم نو ازمه کې ګام کې چوري خپل ځانونه او تاسو انتظار کوئ چې په کومه ډډه سملی وارتبتم او تاسو شک کړو فغرت کوم لمانیو او دو ککړوی تاسو درمانونو چې تاسو یو بشي بشي حتا تر دې پورې چې امر الله شرایع چې کوم آزاد الله او رحم بالله الغرور او دو ککړوی تاسو لره الله نه دو کبا شیطان نو نن وا ونه غسل چې تاسو نه جرمانه او دا کسان چې انکار کړو ځاستا او زور او دا لایق تاسو لا او بځای ورته ترغیب علم یان الذین آن دران دې شویا کسانو ته چې مان راوړل دا چې ویریږي زونه دی یاد د الله تا پمانه سلام من الله سوال قران تا چرا لګل د الله ذاتنا ولا یکونو کلذین آن کیږي دا ورونتا چې ورکړل شوی د کتاب مکه فقال علی مولا مدون وګدر شو دی باندې مودا مصطفی سونه دی او کثیر منو فاسقون او زیات دین دینه فرمانه وی زیات په منو رشتیا کون کی سړی او زنانا او چې قرض ورکړي الله له قرض دیتا ډبل ورکړي چې دی لره اجر او دی لره به اجر پای د مړي عزت من هغه کسان چې مان راوړل په الله باندې او پیغمبرانو باندې اولایک دا خلک دي رښتونی او شهدا او ګواهان او شهیدان په دې ضرب دی باندې تیار کړی شوی هغه کسان لره چې ما وروړي په الله او پیغمبرانو ذالک فضل الله دار چې کمنو فضل الله الله ورکی را بچا چې راځم کی او الله نه خاوند فضل وی ما صاحب مصیبه نرسیږي چې کمنو سیو مصیبت پزما کې او نه چې کمنو په نفسونو ستاسو کې کته ما سادل غم خادلا او خې بدل می ساتل سلامان می غره مسړي باندې ناصابای کې مصیبت راشي نو جواب نرسیږي چې کمنه دی مصیبت نه پزما کې او نه باز نفسونو تاسو کې مگر داری په لیک کې من قبل ان نبرا مخکې دې نه چې کارای کومګا ان ذالک علی الله یسیر کین داری په الله باندې آسان دا ولې الله لیکل دې لیکلو حکمت لکه لا تاسو علا ما بعدکم د دې لپاره چې تاسو خپنه شي په هغه باندې چې پاتې شو تاسو نه سدن روښو یا چې کمندونو سدار د تورسته مخه پکېګا د الله لیکلو فلا تبرو بما تاکم او مس نشي په هغه باندې چې درکړي دی الله تاسو ته چې کوم له درکړي په هغه باندې مس دیګه ما پیدا الله را کړی والله لا يحب كل مختال فخور او الله چې کوم مینه رکړي ناری او چلو لیو دوزمار سرا لوی مار سرا آ کسان چې شمتیا کی وینا کی خلق ته شمتیا نور ته هم وي په جهاد مال ملګوي بیا ول لیست کی نمراشي ودریږي خلق په انصاف باندې وانزل الحديد فی باس شدید او نازل کړم یو اوسپنا چې پای کې د کمندونو جنگ سخت نو اوسپنا په کار راواله کنه او پای دې په اړه خلکو غره دې جوړې کا ولی عالم الله ينصر ورسله بالغیب او دا چې ظاهر کې الله کسان هغه څوک ينصر چې مدد کوي دا الله او پیغمبرانو الله په شیشه په ناجدا یعنی د الله د دین مدد کوي ان الله قوی عزیز یقینا الله مضبوط او زور اور او را لګلی وی یقینا دا لګلی وی نو او ابراهیم او ګرځول می په اولاد د دوړو کې پیغمبري کتاب نظر دین الله مندل کې او کثیر منو فاسقون او زیاد دین نه فرمانو نو لر کرا کنه کړه نه فرمانه کنه ثم قفنا على سارم برسلنا بیا مې راولې ګرو سر دین ډېر پیغمبران او راول مې لګوي تاسو د مریم ور مې کتل انجیل وجعلنا في قلوب الذين تبعوا او مې ګرځو په زړه دا کسان ګرځولې مې په زړه دا کسان کې چې تابعداري کړې و ده تاسو مې ربانی ورهبانیت او ملنګي ابتدعوا هذه ځان را استوا په دین کې د ملنګي تصور نشته چې ګډ کې راځي ابتدا هوا د امیر ځان جوړ کړی و کچاویل چې یاره انجیر کې غوسه نشته جهاد نشته او پای کې غوسه ده ملنګی ده الله وی دا دې ځان جوړ کړی و ما کتبنا علیهم نمیوانو قرار کړی و دی باندې ما را مقرر کړی په دی باندې الا تیرا رضوان الله مگر مقرر کړی مو په دی باندې لټول رضا منتیا الله نو په ما را ما پر آیتیا نو لحاظ او ساتره دی په مناسب لحاظ ساتلو اے چې کوم به مقرر کړو دا غي لحاظ ونه ساتو او چې بدل کو ملنګي دې نه سکړه جوړ کړه اوس په پیره مو دی باندې خرا دی وی انډرګراوند چلا گیا او چې کوم درو چې پاکستان ته د جهاد وای نو هغه له نیر نیت کیږي هغه له ونیر نه کېدو او چې الله ته د جهاد وای نو هغه له نشته اوس انډرګراوند چلاږي او دې پی شروع کړی دي فاتن الذين امنوا منهم نوار میکړه کسان ته چې مان راوړل دي نه اجر دي فکثیر منهم فاسقون او زیاد په دې کې نه فرمانان وای ایمان والو و یریږي د الله نه او ایمان راوړي په پیغمبر د الله باندې الله نو یریږي بل جهاد ول انفاق جهاد کی سو کی انفاق کی داو منی او ایمان راوړي په پیغمبر باندې درو کی تاسو له ځوان دې مې ربانه استلینا واجلکم نورا او بغیر تاسو له نور نور نور اولې دې صورت کې دا انفاق تام شو نبی چې تاسو به تک کوئی بدی باندې واغفر لكم بخنه وو کتاب تا او الله دې بخون کې مهربان لے الله يعلم اهل الكتاب دا چې پوي شي اهل کتاب لے الله يعلم دا چې پوي شي اهل کتاب الله يقدرون على شيء مما من فضل الله دا چې وس نه لري چې کمنو دا اهل کتاب او په یو څیز باندې د فضل الله الله نه یعنی اوس د دې هغه میدان ختم او اوس د امت محمدیه میدان شو پوښو دې زه مطلب لالا یعلم ارو کتاب لالا یعلم ارو کتاب د دې لپاره چې پوه نشي دا کتاب والا او دې دا یقین را نشي چې الله يقدرون چې وس نه لري دا اصحاب محمد او وس نه لري دا امت محمد علا شین په سلبان د فضل الله نه چې دوی به دا خبره کوله چې زمون حق دی او د دې حق نشته لري ان الفضل بيد الله یقینا فضل الله لاس کې دی ورکی ګل رحمت تعالی چې را لري او الله دې کومو خاوند فضل وي سورۃ